بعد مطلق هم نشي مراد کولای علم نا ملکی اغسل هغه هم نشي کولای او دا ټول اشکالات بیان وی کړیو نو دې و بیا راتلونی او بالکل هغه کوچیان باندې وصل سره کیږي دې څه کیږي او صيغه تشریح کوي او درمیان درمیان کې با مصنف باندې یو قسم اشکالات وړاندې کوي خو دا چې ډېر مضبوط اشکالات نه دي مضبوط اشکالات دا ثم علم بیا په دې خبرې ځان کوی کا انه لا يراد بالاحکام الى اخره اعتراض علی تاریخ الفقه وې د مصنف دا عبارت چې ویلې وو د اعتراض کړای وو په تاریخ کې فقه باندې چې شوافی او لیکونکي د کوم تاریخ کړای په یې اعتراض کړای بأن المراد بالاحکام اما القل چې مراد بیا احکام سره قل احکام یا مراد احکام سره دي قل احکام لا تم دا نه دا چې مراد خو یا په احکام سره څه شي کل احکام نو کل به د وخت مده یو کل مجموعي یو کل افرادي عجیب کیسه و دیګا یو ضرب المثل نو هغه کې خلق اختلاف کړی ما لا يدرك كله لا يدرك كله نو چا په دې اعتراض کړی دا چې دا مثبت منفي یو شی ده خو عربو کړی دا نو عربو خو معقولات نه دي نو چا بیا له ځان نه پسې جوړ کړی چې دا داسې ویل پکار دي چې ما لا يدرك كله لا يترك جله چا داسې ویل چې داسې ویل پکار دي چې ما لا يترك كله لا يترك اهمه او بعضه مان ته ملګرو توته ما ټول غل پړم دي غل او زه اوس کړای ما کله دماغ کړای نو بیا نه نه نشي زه اساسا بیا بدل ته توجیه نا الکان ورتق ما سره استا نو بیا شپې درې بجې دا چې اړې ده په چان باندې اچانک مې هغه یو توجیه دې لاره تاسو په دې او قانون هغه ما سره اوس وخت کې توبه ګورو چې پیګنی د کم درې بجې به یې کټور وي ته دې سره د جلال تا ما حسن کټو کو څو کو نه توصیف الله هغه نو تین بجې مې ذهن ته توجیه دې والا راغله پاکستان ته مې مې څه کوم ارګور اوس په جواب نه راځو ځکه چې اوس هغه باندې کوم موبایل په توجیه مې ذهن ته راغله چې ما اولنې کول کلی مجموعي ده او دوم کول هغه څه کلی افرادي خبره خلاصه نو دې ضرب المثل مقصد دا دی چې ما لا یطق ما لا یدرک كله که یو سړی د یوشي مجموعه ټول نه مینځي لا یترک کله نو مقصد دا چې ټول افراد دي ریدین چې کوم افراد دي ټول حاصله ورسي خپل شي نو یو خپل خپل مجموعي دا بل چې خپل چې دا خپل ما الکو چې ویل کې عربو اشکالات چې هغه عربو مرګرو کې دا دې سرسری وي اصل کې دوه معقولات نه دي خوشی معقولات میری دینو اعتراض کی دیر بعد سطحی اعتراض کی سطحی مطلب دا سطحی دا نواسی کل پر خبر فریاد شوا جدا کل یو کل مجموعی یو کل افرادی نو اوس مصنف ویلو چې کل مجموعی نه سیاسی کلک چې علم د کل الاحکام شریعه چې علم په مجموعی نشامه احکامات شرعیه وباسي او کل افرادی نسی اخستلی چی علم بکل واحد واحد مبش احکامات و شرکی او با یاد مو دست خبره کری وکا اعتراض علی تاریخ الفقه دا اعتراض دا تاریخ کی فقه باندې لأن المراد بالأحكام إما الكل چې مراد په احکام سره یا بكل احکامات وي یعنی مجموعي دا مراد کول چې علم په هر هر فرد کې احکامات شرعیه او عملیه او من ادلتها التفصیلیه باقی دا مراد کول چې علم په اکثر یا نصف یا سلسان یا ثلاثه اربع یا اربعه اخماس وغیرہ کې یو نسبت معین کول کې دا په احکامات شرعیه او باندې ادله او تفصیلیه او نه باقی او دا مراد کول چې علم په بعض احکامات شرعیه او چې څنګه بعض احکامات شرعیه وی لږوي کړي دا هم باطل ټول صورتونه باطل او دا باطل نشان لازميږي د دو تعریف نر لازميږي چې العلم بالاحکام الشرعیه په هغه د دو تعریف هم باطل مصنف دا څه کیسې کړې وی کنه شکر چې دوره در تیادی تفصیل دی نه یاد چې دوره پته در تلګي چې کړې وی نو چې دې اعتبار سره او وګوري بیا غیر متناهي یعنی غیر متناهي په دې معنی سره نه چې مقصد دا چې هغه داسې غیر متناهي شي نه چې بالفعل ټول شي موجودي نه نه یکی بادي درې فمانی لا تکف عند هذه نور طریق زمانی پوری تر قیامت پوری بس چکی کی پیدا پیدا کیږي یعنی کثیر دي چلی کثیر غیر داخل تحت حصر الحاصر نو دا چې یو ظابط او حاصر مونږ سره نشته چې په ایخ پړي کې مونږ راوتلو و ضبط المجتهدین او په ضبط کې مجتهدینو کې راشي وهو المعنی بقوله او دا مراد په دې قول سره چې لا تکادو تکناها چې قریب نه ده چې دا انتها تا ورسي قریب نه ده چې انتها یعنی انتها یعنی غیر متناهی په حقیقي معنی سره نه دی بهر حال فلا يعلم احکامها جزئيا فجزئيا لعدم احاطه البشر بذلك نو دي احکامات هغه احکام جزئيا فجزئيا څوک نه چې اصله ولای ولی لوجد عدم احاطه البشر په دې سره ولا کلیا تفصیلیا او کلی تفصیلی طریقې سره نه کې عاقل ولای چې کلی حاصل کې او یې اعلان بیا جزئیات راشي د ثابتې مو سره نشتا لانه لا ضابط يجمعها دا ضابط نستجع جامع دي دي پاره اختلاف الحوادث اختلافا لا يدخل تحت الضبط ځکه حوادث کې دا دي اختلاف دي چې از ضبط کې نه راځي ضبط کې نه ولې جزئیات خو یو نامونه څه نه کنه چې یې کلیه لاندې کې راولي مختلف شوي متفرق جزئیات دي نو که اوس کلی مجموعي مراد کې نو بیا خو فلا یکون احد فقیها په دنیا کې با چیرته هم یو فقیه هم پاتې نشي او دا صحیح خبره ده نه دا هم دا اوس رایسا کلی افرادی هم نه مراد کولای کل واحدین واحدین هغه هم نه مراد و اما الثاني هر چې دوم دا چې کل واحد واحد مراد کیا چې کنه د صحیح چې بعض داسې مسلم الثبوت فقها چې دې په فقاهت باندې څه اجماع هغه باندې فقاهت تعریف نه څه شي اوسي دې کې به څه وکړ سوچ او بیا به مقصد معلومه کی کله بیا نو شو درته معلومه دی یار ما په علمي رینج کې رانغله خبر خلاص مونږ ته استاد محترم مفتی حمید الله جان سے نور الله مرکزه فرمیلا چې مونږ کله یوسف بن نوری سے نور الله مرکزه نه دوره حدیث کاو اخو ځان په حیثیت سره نشان ورشا کشمیری سے علوم امین ګڼلای کېدو نسبت نشته په هر حال او موږ ملایان چې کله سیده به جواب ورکړي چې امیر پښتنه چې چې کني وایي چې هر امام ته کومه مسله نه ورته امام څه کومه ما نه خپل چې چیرې څوک ما وایي دی و مسله ده ما څه شي نو چې شریکې ما ته پته ولګي چې څه مسله ما ګورم مفتیان ته ورسي اوس کوم مدرسې کې ماشاءالله چلو پنځه مفتي نو ته مانه چې تاسو ته نو ته کومه باندې پردې مال سب سمباله بل چا کار کې ګوتیر باندې راځه وینا دي آسان د الماجو ان چې آسان د به خپل وخت څخه چې ولې تاسو دوی هدايا هونه دي چې خو به ګوره آسان د خپل چلو ما به منله پکا آسان د کګران د ما کلیه با نه خرابې بل چا پکار کې با ګوتې او خپل کار کې با کوتاهي نو بیا خو به چې څوک شری دنیا ته لاړ شي هغه به مقصد دا چې فقیر شي ولې هلته به مذاکرې کې کېني او د تیمم فرایض او مقصد یې او تاسو والا او د لمانځه والا واجبات او دا شیونه به کېږي زده بیا خو به هغه چې سبا مقصد شری دنیا نه سهار راځي بیا به فقیر کې به ته وایي مفتي کې بیا به ته وایي ما سایلو په هغه کې سره فارسو مفتی کلاس ها مزالو کوم دینه مفتی شباب او زمو مخکې فارس او بیا چې دا هغه تر کلاس کې کتنه تاسو مفتی کلاس هم مفتی کلاس خاص دی دا مفتی څو پکې نه خلق حیا وبا سلام او نو سلام چې تقریم او نه چې ګور سلی یقین معنا چې په سلو کې اتیا سره یو نه کې حضوري بغیر اصحاب نورین نه کې شامل هم مفتی مفتی تاسو به یو دا کور کې علي کلک علم کړی نه نو درس مار مين دی نو کور کې بل کار دی نو وایي چې زه یو دوه کاله هو په دې باندې یو نو کړی کور دا بیا به مدرسې کې ته کې تیر کې ترکه مرګي به پکې لګای دا څه مسلې به هر حال چې کومې چکرې درته وکړي نو نه کوي درته نوری دی و اما الرابع هر چې بعد مطلق مراد کول دي فلانه يستلزم ان يكون العالم بمساله او مسالتين من الدليل بیا خو یو سړي و مسله یو مسله د دلیل نو سمالمي هغه په فقيه یا خو ټوکی جوړ شي فقاهت وليس كذلك اصطلاحا حالانکه خبر خدا سے نه خبر خدا سے نه اولنې بحث دی وی چې دا کوم چې د مصنف کې کلی مجموعي ا دې د مصنف کې وی چې کول نه دی مراد او بعض نه دی یعنی کل مجموعی ندی مراد او کل افرادی ندی مراد نو اوس پدای رہی چې کل افرادی تشریح بدرتو کی د کل مجموعی تشریح بدرتو کی اته وی چې دال په دواړو ضرورت نو دال په دواړو یو شی چې مجموعه احکام تاسو معلومي خو کل واحدین واحدین به معلومي هڅه کل واحدین واحدین تاسو معلومي مجموعه به معلومي لکه تاسو به چې هیله تنه او غیره ویلا هغه به تاسو ویل چې ویل اسلامي کې یو استغراقي مفاد یو دا چې جن چې شي نو شي پورې خاص دي خو هر هر فرد ور پورې چې خاص شو هڅه هر هر فرد خاص خو جن چې شي ور پورې یاد مو خبره بالکل حق کسان خبره بیا به مونږ راشو او دې پاره به مونږ څوک جواب وکړو خو دونه ده چې هغه یوه فایده خو به وسي د کلې افرادي د کلې مجموعي لږ وضاحت خو به دی درته اعتراض په ضمن کې وکړي بس دا فایده هم په دغې ده نور اعتراض داسې مضبوط اعتراض نه ده كقولنا كل القوم يرفع هذا الحجر لا كل واحد منهم او کله بالعكس هل اصل افرادی صحیح مجموعی نہ ومنها ما هو بالعكس كقولنا كل واحد من الناس يكفيه هذا الطعام دار في قدر دار ننگر والا او تو كل واحد من الناس كل واحد من الطلاب يكفيه هذا الطعام كقولنا ضربت كل القوم يا كل واحد منهم طول قوم دي هو اي مجموعه خو بیا دي كل واحد نه كل واحد دي هو خو به مجموعه چکو خبره اوس د مقصد دا دا آمد امبر سره مطلب دی چې د معرفت کې احکام هم دا شایده چې په دې کې کلی مجموعي او په کلی افرادي کې څه فرق نشته دا مراد دې چې دا مسلمان و ان التزم اکا چوکتی دی التزام کی ان معرفت جميع الاحکام چې د معرفت جميع احکام یعنی کل مجموعی دا اعم دا د معرفت کل واحد واحد یعنی کل مجموعی او کل افرادی دا یو شی نه دی بلکې کل مجموعی اعم دا او کل افرادی چې دا اخص دا لهذا د اعتراض فضل لاړ خو دون فائدې وکړه چې مقام لږ واضح شي مقام چې ته هغه مقصد هم دا و چې دون دې اعتراض په دې کې غرض هم نه وو پس نام اعتراض هم نه ورکړې خو مقصد یې تشریح وا هغه تشریح ته چل جوړاو چې څنګه زه دا تشریح کا وکړه ځکه چالتا خدای معقولی سره وو خپل اقسام دا ورته چو معلوم وو نو دې یو قسم چې جوړاو هغه جوړول چې څنګه یې چې دا تشریح ته کې کا راځي چې حوادث غیر متناهي نو چې کوم موجود سړي دي نو هغه متناهي شوی دي هغه څه شوی متناهي نو چې هغه علت او تویل معلومه شو چې کلی مجموعي نه مراد څه دي اغیا او ماضیه ټول والثاني او ضم دي فار علت چې پیش کړی ثبوت لا ادري نو لا ادري خو به یو کې وایي چې کوم شي دې شي نو دا دې خبرې دلیل په دې ان کوم سر خلاص بیا هلتا کیاد موی ابن حاجب سے چجک کړه او جواب کړه چې مراد علم د ټولو احکام دا او مراد ورنه چې دا تهیو دا مراد ورنه چې دا تهیو دا او بیا مصنف په دې جواب باندې چې کړه او اعتراض کړه چې تهیو نه تقریبا خلی کبعیدا تقریبا خلی موږ سره چې دا یو کسوتی او معیار نشته چې تقریبا تهیو مو معلومه ولې هغه بعیدا تهیو خلی نو بعیدا تهیو خو ارزه چې کېدلی شي حاصل کېدلی شي یاد مو خبره نو اوس هغه اعتراض جواب دی بیا نقل کوي او بیا د ابن حاجب طرف کوي او مصنف هغه جواب څه کوي رد کوي مصنف جواب رد او موږ بیا مصنف له طرف نه جواب ان شاء الله ولما اجاب ابن الحاجب کله چې ابن حاجب څخه جواب کړو بیا ان المراد بالاحکام المجموع یا نو چې مراد احکامنا مجموع دي ومان العلم بها التهيؤ لذلك ورده المصنف في اربعه اوجه مصنف دا خبره دې په چلورو طرق سره شوا رد کړي وا چلور سره طرق التمنسلي وی دی وایي چې ټول نه جواب څه دا ممکن ده يمكن الجواب عنها هغه ټول نه جواب ممکن ده ادا ده لأن لا نسلم البته مصنف ویلی و چې کله خو ډیر خلکو ته ټول عمر کې یو شی آسان نشي کېدای چې کی او پیژني ټول عمر کې د اجتهاد رینج را دي هغه شی رانیسي نو دی وایي لا نسلم چې موږ نه منو ان عدم تيسر معرفت بعض الاحکام لبعض الفقهاء چې عدم تيسر دې معرفت کې بعض احکاماتو بعض فقهاء تا یا خطا فی اجتهاد دا منافی دي تحلیل دی وایي چې موږ نه منو نه دي شي تمام خدای سره په دې تحلیل کې څه فرق نه راځي لجواز ان يكون ذلك ولي في ديشي چې دغه لري شرایط موجود وي موانع دي مرتفع وي او بیا دې ټول عمر ته یو جزئیه معلومه نشي ولې لتعارض الادله هغه ځای دي په ادله او کې شي تعارض وي یا دې معنی موجود وي یا دی وهم او عقل معارضه سره راغلی یا دی حق او باطل منځ کې مشاکله سره راغلی خو دلته تفسزانی کې خبره موضوع نه ده موږ وایو چې تفسزانی کې یو ور مدا ویلا چې ټول شرایط موجود وي موانی مرتفع وي نو بیا به معنی څنګه موجودي بل دا دا چې یو وخت په وهم او هغه منځ کې معارضه سره راځي نو هر وخت به نه کنا خو یو وخت تل طبیعت نه برابر او معلوم بنشي نو ټول عمر کې د څنګه معلوم نشه بلکې یو سړی باندې ټول عمر مشاکله دي حق او باطل انتباس مداب مجتهد درجه ته څنګه رسیږي دې کې د تفضلانی په توجیهات لکه دي رکھي لکه دي ولا نسلم بل ال تویو مصنف تیار وي چې ډیر احکامات داسې دي چې اجتهاد په یې کې گنجائش نه لري یا نو دې وی چې نه دا مونږ نه مونږ کېږي ولې نه پکې لري اجتهاد ولې حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ چې حضور صلی الله علیه وسلم استاو یو تل په سبب فای کله کې او تل چې په کتاب الله سنت رسول الله او تل چې په دې کې دنه کې یو تل چې اجتهاد او رائي نو بیا خو حضور صلی الله علیه وسلم دا څنګه ویل چې کبه دې راي نه شوی په کې کای مولای بیا متفقدان سوی چې عمر یې معلومه شو کنه چې ټول مسلې اجتهاد لاندې چې کېدلای شي حل کېدلای شي مونږ بیا دې لپاره جواب کو خدا جواب بیا مونږ الله ته لګ پندور نه لا چې مونږ دې لپاره جواب کو چې خو څه کبه دا څنګه ویل چې دا هغه چې دې بیا بیا ماته څه کوي چې اجتهاد یې کار نه پکې کوي نو بیا به نور صحابه کرام ته یا حضور صلی الله علیه وسلم به او دا چې ما ته به چې رجوع کوي حالانکه دا هغه واقعا وا چې حضرت معاذ بن جبل سے غالبا بیا حضور صلی الله علیه وسلم سره ملاقات ونه شو او ما ته خدا کی یادې کی و کوم نه لفظین سره دا رین چې نه خدا سے ته یادې کی چې حضور صلی الله علیه وسلم دا او کوي او غالبا چې ته بیا راځې نو بیا به مقصد دا چې ما جمعه ته ما سره ملاقات ونه شي نو بیا به دا جواب څنګه صحیح شي نو دې کې لږ مونږ جواب داسې اسې خپې مو یو ته چې دي دې مونږ ته اسې په خبره مو سره خلاص دا چې مسلې دي به هر حال کې موږ درته ولا نسلم ان ان شيئا من الاحکام نه بل الته مصنف ویلی و چې ذکر دی علم او مراد ورنه تهیئ مخصوصه حصل دا خبره نه ده ځکه دا علم په دې باندې دلالت نه کوي نو په دې تفصیلانی ته اعتراض کوي چې ولې نه کوي ولې شل واری مونږ دا چې نو چې ذکر دی علم مراد ورنه کی ملکای نو تهیئ مخصوص نه هغه ملکه ده مراد ده نو خبره ډیره مضبوطه ده خو هلته بیا موږ وال ورته توجیه کې دلته بیا موږ والا تحقی او توبه کې کوي چې دې په علم نه ملکه هلته مراد کېدل شي چې متعلق کې علم ذکر نه چې کله علم نه متعلق ذکر بیا به علم په معنی ادراک سره غلي بیا ملکه او دا ته متعلق ذکر دا علم بالاحکام نو دا ته متعلق څه ده ذکر دا نو مقصد دا دی چې بیا علم نه ملکه نه ته هیڅ کله بیا بچا خلی ادراک علم نه چې چېرته د علم هغه مقصد دا دی چې چا په سره تعلق لري هغه ذکر نه او دا په دل احکام کې دا ذکر د لحاظ الله تسمانی ادراک من ملکه سربا نه اوس په دې خپل تعریف کوي ان شاء الله آینده فرصت کې وایي